یو دنیا حالت اخیری حدیث د زاد الطالبین اخیری کې شامل دعا کې سلوختم نمبر حدیث دے د دویم باب بسم الله الرحمن الرحیم وعن معاذ رضی الله تعالی عنہ قال كنت امزور رضف النبي صلى الله عليه وسلم ورستو نبی علیہ السلام پس سور ردیف هغه چاته وي چې سورلۍ پس دویم کس سور وي سورلۍ وي یو کس مخ کې وي او بل ورپسې سور وي دویم ته ردیف وي لکه یو موټر سایکل والی او ورپسې بل سور وي هغه دویم ته سوی ردیف وي روز نبی علیہ السلام پس شاته سورلۍ باندې سورم علی حمار فخر باندې نبی علیہ السلام په حرم صلی دې زمانه کې ګاډي باندې صلی نه کوي انا په ګاډي کې استاد دي الکه په ګاډي کې سورې استاد طالبہ ګاډي کې نه په حرم صلی مو چې وخت راشي خو شي کنه سبته خبره نه ده د خلکو تعجب راشه لکه راشه هغه استاد په خر باندې سور دا او دې لکانو ته بیا عجیب ښکاری دې غریبانان دین نه خبر نه دي نو واټیب دی هغه تاسو وګوره وګوره میسج بعض کسان د دې زینا لاو نه اطلاع ملاو شو چې موږ ته نن आवाज نه راځي دا واقعي زمو خو اعلی سیدا ماشين صحیح دی خو بیا هم چې کوم کسانو اوریدل او اوري موږ سره برای راست ناشتي نو فورا میسج وکي ازما موبایل د امیر صاحب سره موجود دی یا رنګ راکړي چې پته ورته ولګي چې دا واقعي اسې دی وی چې نشته دی یا دی اسباب خراب دی او که زمونږ اواز دی دلته خو مونږ چک کو باقی دی یو کس او ناس دی ته او ټیم په ټیم هغه چک کوي وحق العباد علی الله الله يعذب من لا يشرك به شيئا هغه چې کوم هری پور والدي هغه د اطلاع مقتدا کې یا بنیر دغه والا چې هغه لري نزیخ په دغه والا خود خود بزی بیا وحق العباد علی الله حق د بندگانو په الله الله يعذبا چې عذاب نور کې الله هغه چاته چې نه پر خدا کې دا الله سره یو شی الله سچ څوک شریک نه پیدا کوي نو هغه الله عذاب نور کوي نو صحابي وي اې دا الله پیغمبره ززیر نور کوم په دې باندې خلکو ته قال نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تبشرهم زیر مور کوا دی خلق ته پدې چې څوک د الله سره شریک نه پیدا کوي نو هغه عذاب نور کوي پدې بیان خلق ته زیر مور کوا زکا فیت تکلو خلق بسرب اعتماد کی په عقیده باندې عمل باندې کوي چې مرا بس یو عقیده ساته او په عمل سکه بل ما زب خلق بیا ګرځي نه به منځونه کوي نه به زکاتونه ور کوي نه به نور اعمال کوي نه به خیراتونه کوي چې زما عقیده خو سیره یو الله منم شرک نکوم او توحید منم خوش بس کوا نور بس بس مو ته اطلاع ملاو شو قال ولا تبشرهم فيتكلوا زير مور کوي دیتا باندې کو اوس اوس به شروع فيتكلوا نو دې به اعتماد کی په سبا اعتماد وکي دا حدیث ګورو دا ډیر بیا بیا راځي دی به اعتماد وکي په صرف عقیده باندې عمل به خلک بیا نه کوي پوه شئ رواه البخاری و مسلم بس دوا وکړه یا الله دا کتاب مونږ په خیر سره ختم کړو الله د دې اجر او ثواب مونږ ته نصیب کړي زمونږ مشرانو ته نصیب کړي الله چې چا مونږ ته قران او سنت خو دې الله که هغه د دنیا نه تللی وي شیخ الحدیث شیخ القرآن زمونږ نیا او نیکه مشران چې څومره زمونږ سره نور وفات شوي دي ژوندي دي مونږ ته قرآن او سنت لاس کې راکړي او مونږ ته یې ښودلي دي الله دې ثوابونه هغې ته هم ورسوه الله د دې ثوابونه هغې ته هم مونږ ته دې ثوابونه راکړه الله چې څوک مونږ سره په دې درس کې شامل دي یا الله د دې ثوابونه هغې ته هم ورکړه ذهنونو کې دا او تا سره ستاسو زمونږ ذهنونو کې چې کوم کسان موږ سره درسونو کې شامل وو او دا غې نه په سوجه باندې درسونه پاتې شوي یا د مرګ په وجه یا د بیمارو په وجه باندې الله پوره ثواب موږ سره په دې کې نصیب کړه الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړه الله زموږ د دین مرکز دار القرآن پنځپیر همیشه آباد لره په دین باندې زمون شیخ لا خستا ترقی زندگی دنیا او د آخرت سره زمونږ ټول نصیب کا زمونږ بچو ته الله خسته زندگی نصیب کړه سره زموږ د ټولو ستاسو چې الله زموږ په دې دا کار سنبال کې زموږ نه رسو الله واصلح لي في ذريتي واصلح لي سوک سوک بیمارانو دعاګانې وکړي کورونو کې دي هسپتالونو کې الله صحتونه ولور کړي زموږ کور کې هم څه بیماریان دي دعا وکړي چې هغه الله شفا ورکړي زموږ بچي بیماران دي موږ هم بیماران دي الله موږ صحتونه نصیب کړي الله چې څوک موږ سره دین په کار کې تعاون کوي مرسته کوي زموږ د درسګاه سره نارینه یې که زنانه یې الله همیشه همیشه زموږ نه هغوی مه هېروه او موږ سره یې په دې کې همیشه قایم او دایم لره الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي